بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق په قران کې رب العالمین دی غوي یادونه کړې ده او دا یادونه په داسې ډول باندې شوې ده چې هغه یې د خلکو لپاره د ایمان او د تقوا د نمونه په حیث باندې یاد کړې دي په دغه خلکو کې چې کم کمال و کوم استعداد او وړتیا دی یادونه ورکې و دغه په خاطر رب العالمین دوی د مؤمنانو لپاره د قیامت تر ورځې پورې د راتلونکو مسلمانو نسلونو لپاره هغه د مثال په ډول باندې د الګو د نمونه په ډول باندې یاد کړی دي دغه ډله خلک څوک و دوی څه کړی دي او د منګ او تاسو چې ځوانان یو تړاو باید د دوی سره څه وي یا په بل عبارت د دوی له ژوند نه د دوی له قصې نه د دوی له کړو وړو نه د دوی له فکر او عقیدې نه منګه څنګه پیغام واخلو څنګه ځان په باندې پوي کو د دوه آیتونو په پیغام باندې هغه څوک خپيږي چې په زړه کې د یو څه کولو عزم او اراده وي لو بالي خلک لوچک خلک بے فرهنګ خلک بې نظریه خلک نه له دې آیتونو سره کار شته نه د دوی له مفهوم سره کار شته نه د دوی له مقصد سره کار شته نه خوند ته اخلي نه په لار راځي د غایتونه د داسې ځوانانو لپاره پیغام لري چې تر هر څه زیات ورته ایمان مهمه ده تر خپل ځان تر خپل ژوند تر دنیا تر منصب تر دولت تر شهرت تر قوم تر کلی تر نظام تر حکومت تر قوت تر هر څه زیات ورته خپل ایمان مهمه ده یو ور دي دغه ځوانانو هغه مختصره غوندي تاریخچه په یو څو ټکو کې تاسو خدمت کې عرض کوم ورسته بیا د دغه آیت الفاظ او د آیت جملې او تعبیرونه د تاسو په خدمت کې یو یو شرح کوم عیسی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه نه ورسته په روم کې یو طایفه خلک په ایمان باندې ټینګ پاتې و چې هغه دغه ځوانان خو دغه ځوانان قران کریم کې ورته الله تعالی اصحاب کهف وای او د دې په نامه قران کریم کې یو سورته هم د سورته الکهف دا یو څو کسان محدود ځوانان و تر و پورې اله رسیدل یو نه زیات نه و په هیڅ صورت باندې په داسې یو ټولنه کې دوی اوسېدل په داسې یو نظام کې اوسېدل په داسې یو جغرافیا یو خار کې اوسېدل چې الته د الله عبادت نه کېده نه یوازې دا چې د الله عبادت نه کېده بلکې قانون هم پکې د طاغوت او د ګمراه او د کفر و نظام او حکومت هم پکې د کفر و عقیده او اخلاق هم پکې د کفر و رسم او رواج او عادت او لباس او د ژوند بڼه هم پکې د کفر و دغه مؤمنانو ته چې دا و کسان و دوی ته دغه حالت د منلو وړ نه و پادشاهي د چا وه د کفر وه د چا وه د کفر وه قانون او نظام پکې د چا وه د کفر وه رسم او رواج او عادت پکې د چا وه د کفر وه عقیده او اخلاق او فکر او نظر پکې د چا وه د کفر وه و کسان ځوانان را پیدا شو دوی په خپل منځو کې یو بل سره تفاهم کې شول په حالاتو غور وکړ خپل ځان ور معلوم شو چې موږ باید څوک وسیګو خپل رب یو پیژاند د عیسی علی السلام نه چې حق تعلیمات پاتې او پاغو باندې ځان پوهک او بیا دا عزم وکاوه چې نه به د پاچای منو نه به د قانون منو نه به د نظام او حکومت منو نه به د خلکو سره یو ځای وسیګو د دوی په طریقه او د دوی په منهج او د دوی په تګلارې باندې نه به دغه اخلاق او فکر او نظریه او عقیده چې دلته خلک ور باندې دي دا به نه منو دغه د نه منلو یا د طغیان په مقابل کې د کفر په مقابل کې د ظلم په مقابل کې د شرک په مقابل کې د الله د نافرمانی په مقابل کې د خلک را اوچت شول راپورته شول او د دوی د خبره په دې کلی او په دې ښار په دې وطن کې د وانګازي غوندې خبره شوه او هر کله چې په یو وطن کې د یو کفر په پادشاهي کې یو کس یا دوه کس هم یو غږ پورته کی نو د باطل نظام ورنه ویریږي هغه وایي چې کنن دوی دوه کس دي سبا درې کیږي بل سبا پنځه کیږي بل سبا لس کیږي کال میاشت بل اور باندې وتل نه چې بیا به دا خلک زرګونو ته رسیږي چې زرګونو ته رسیږي نو دوی ځوانان دي زور لري مټې لري حوصله لري جنگ کولای شي زغاسته کولای شي مقاومت کولای شي زندانونو تکلیفونه هم زغملی شي خلک را بللی شي خپل نظریه ته گشت و گذار په اسانه باندې کولای شي د دې دریو څلورو پنځو لس کسانو نه یو حرکت جوړیږي وخت چې حرکت جوړ شو دغه حرکت به موږ د نظام راړنګي نو بنا ان باید د دې ځوانانو له شروع نه چاره وشي ولو کلک دي خو باید د خطر په سترګه ورته وکتل شي او همدغه طریقه د طاغوتی حکومتونو په ټوله دنیا کې ده په ارزه کې ده چې دوی کلک کسان هم صالح خلک وي او په یو وطن کې را پیدا شي او یو د حق داوا پورته کی د حق ناره پورته کی که دوی لږ کسان هم وي که کمزوري هم وي که خالي صلاح هم وي که به پښتوانه هم وي که به ملګرو هم وي که په نظام کې پایه هم نه لري بیا هم د حکومتونو تنه لړزان دی وي په ویره کې وي تنه نو چې کله پادشاه د قیانوس په نامه باندې پادشاه غد دوی په حال باندې خبريږي دوی راجمع کوي پولیسو ته امر کوي چې د خلک راټول کوي ماته خلک راټولوي دا وکسان ځوانان پښتنه تی کوي د پښتنو په نتیجه کې د ترسیږي چې دا خلک په بل دین دي د ما دین نه مني د ما قانون نه مني د ما نظام نه مني د ما فکر او فرهنګ او عقیده نه مني د ما د وطن رسم و رواج او اخلاق او عادات او د ژوند بڼه دا نه مني خو کدوې سره زه سمدستي له شرونه سخت معامله ور سره وکوم اسنه چې خلک د دوی سره همدردی ښکاره کوي چې څلور پنځه کس ځوانانو یو کس واړه الکانو ځوانانو پادشاه ور باندې ظلم وکړ پادشاهي ته ګوره نظام ته ګوره حکومت ته ګوره او د یو څو کسانو سره جبهګیری ته ګوره اسنه چې خلک ور سره همدردی ښکاره کوي او د دوی د قضیه ته د دوی د محرومیت او د مظلومیت په سترګه باندې وګوري نو بیا به خلک په ما باندې بد وایي او د دوی سره به همدردي لري د دوی به ملاتړ وکړي نو د زور په ځای د نرمۍ لار ور سره انتخاب کړه دوی راټول کړل او بیا ورته ویل شو ګوره د تاسو لار سم نه ده تاسو د نظام ومنئ تاسو د حکومت ومنئ د قانون ومنئ د دې وطن عرف عادت ومني د ما فرمان ومني لدی خپل ولس نه مبيلېږي د خپل طریقې نه مبيلېږي د دې ولس د دین په بد موایا د دوی فرهنګ او عقیده بد مې یادوي دا وطن کې امنیت د د مخ خرابوي دغه ډول خبره لکه دا نن یې چې پادشاهان او نظامونه او حکومتونه او میډیا او مطبوعات مجاهدینو ځوانانو ته او دعوتګر ځوانانو ته په اسلامي مملکتونو کې کوي ورته وایي چې ګوره د ارث په استقرار باندې ادامه خرابوي دا خو نه ورته وایي چې تاسو په حق یاستئ موږ په باطل یو تاسو د الله لار نیولې موږ د شیطان لار نیولې موږ د نړۍ د کافرانو سره په صف کې ولاړ یو او تاسو د اصحابانو لار تعقیب کړې ده دا نه ورته وایي تیر باسي په خواږه ژبه باندې دوی د خپل عقیده او د خپل نظریه او د خپل تګلارې نه اړوي یعنی کوشش کوي په ځای د دې چې په تور او تبر مړکی غواړي چې په عسلو کې په شاتو کې زار ورته ګډ کی او په خوګه یې مړکی بیا ورته ویل چې ګوري تاسو کشران یاستئ عقل او فکر او تدبر هم ډیر نه دی تاسو سم د سین نه وژنم نن بندیانومه وخت در کوم درته لاړ شي په خپل نظریه باندې غور وکوي په خپل فکر باندې غور وکوي دا به در معلومه شي چې تاسو په باطل یاست او دا نظام په حق ده وخت در کوم زی لاړ شي دغه وکس ځوانان چې بیرته راګرځي د دربار نه دوی ته مخکې هم حالت ور معلوم وي چې نظام پردی قانون پردی دین پردی عقیده پردی ټول هرڅه دی الله نه په بغاوت کې روان دی الله نه په سرکشي کې روان د دوی سره یو ځای وسیدل جرم د دوی قانون منل جرم د دوی په لار باندې تلل دا جرم دی الله حساب را سره کوي نو باید موږ د دې جرم مرتکب نشو که څه هم دوی ډیر دي که څه هم موږ لګ یو که څه هم واک او نظام او حکومت او ځواک پوز او پولیس او اقتصاد ټولنه د ارڅ د دوی سره ده خدا چې موږ مؤمنان یو موږ باید خپل متاع له لاس ورنکو چې د ایمان متاع ده خپل ایمان باید منګه وساتو اوس دا چې ایمان څنګه وسات په داسې وټولنه کې چې الته کفر حاکم ده په داسې وټولنه کې چې الته د کفر نظام ده د کفر قانون ده د کفر فکر او عقیده ده د کفر زور ده د کفر پوزونه دي د کفر زندانونه دي د کفر دفترونه دي د کفر قاضیان او حاکمان دي د کفر والیان دي د کفر دعوتګران دي په دغه سی وټولنه کې د ایمان ساتل دا به څنګه ممکن وي هغه په دې پیږي چې په دې کې د ایمان ساتنه ممکن نه ده ترڅو چې موږ دلته وسیږو د موږ ایمان به په خطر کې وي او د وسیدو به هم د دوو نه یو طریقه وي یا به دا چې دوی ته به تسلیمي ګو یا به دوی غوندي یو موږ هم موږ به نه مسلمانې دي سره به وسیږو خیر خیرت به ویڅ خبر باندې او دویمه طریقه دا ده چې موږ خپل ایمان پټو په ظاهر به دوی سره یو په دننه به د خپل ځان سره خپل عقیده سره یو د تقیه نه به کار اخلو د دوه مخې نه به کار اخلو په دې صورت کې بیا دعوت هیڅ فائدہ نه کوي د دې موږ عقیده هیڅ فائدہ منه نه ځکه بیرون خلکو تخکاری نه چر سره وې مني چې یو چاته څه ښکاره شي خلک مني ورسره کنه چې چاته څه ښکاره نشي چې تا خبره وانه وري د تا عقیده باندې پوه نشي د تا عمل کرد ونه ویني د تا تګلاره ونه ویني د تا اخلاق ونه ویني د خلکو نه د تا بیلتون او د تا مختلفوالی بیلوالی ونه ویني نو خو تا به خلک د دې ماشين یو پرځه غني د دې ټولنې یو فرد غني تاسو بیا چیرې راځي نو بیا به د تقیه په صورت کې هیڅ فائدہ نه بس هم دا منګ واته کسان به یوم دغه به یو خلاص زیاتی ګبنه ځکه دعوت به نشو کولای خبره به چاته نشو کولای بس یوازې خپل پټ پټ عبادت کوو او بیرون په ټولنه کې د دوی په شکل د دوی په رنگ د دوی په قالب د دوی په بڼه کې ګرځو نو بیا به ایمان ته او دعوت ته دې ته څه فائدہ ورسي هیڅ فائدہ به نه رسي او د دې احتمال هم شته چې د وخت په تیریدلو باندې موږ هم د دوی رنگ واخلو او د دوی په خوم کې رنگ شو د دوی په ټولنه کې منحل شو نو بیا یو بهترینه فیصله کوي فیصله دا کوي چې په شپه کې تیاره کې پرته له دې چې غوغا جوړه کړي پرته له دې چې هاهو کوي مظاهره او کنفرانسونه وکړي بغیر نمان شروع کړي یو یو راوځي خار پرې دي راټولېږي یو ځای ته او د غره لار نیسي د تېښتې لار نیسي په غار کې په صوف کې د ننوتلو لار نیسي د جاهلی ټولنې نه د بلیدلو لار نیسي کفري نظام نه د وتلو لار نیسي په دې باندې ناراضي کیږي چې د کفر په نظام کې ووسیږي په دې باندې ناراضي کیږي چې د کفر د ټولنې رنگ دی واخلي ولو که هم چې په زړه کې قانې ور سره نه نو بیا د غره لار نیسی او زی غره ته دا فکر ور سره نه وي چې په غره کې بخروڅه دا فکر ور سره نه وي چې هلته به اغوندوڅه دا فکر ور سره نه وي چې هلته به موږ څونه وخت راو او څونه غلط دانه ځان سره ویسو نه تر هر څه زیات دا غم ور سره ده چې د ایمان رنه دلته خراب نشي یو واره به د ایمان په خاطر موږ هجرت وکړو بوزو چې کله ووتلو الله مهربان ده الله به موږ رحمت وکړي او الله به ټول وسایل راته پیدا کړي ګوري خروج ګوري قیام ګوري مبارزه ته تیارېدل دا تر وسایلو مخکې قوي ایمان غواړي که ایمان درکې و الله به هر څه پیدا کړي که ایمان درکې نه او په وسایلو د اتکا ول شرونه دا شی نشته دا به فلانی سفارت نه وغواړم دا شی نشته دا به فلانی استخبارات نه وغواړم دا شی نشته دا به فلانی ملک صاحب سره جوړه وکوم دا شی نشته دا به فلانی تنظیم نه راوخلم د دې لپاره به فلانی سره ائتلاف وکوم کدا کسی دا لوب د شرونه په ذهن کې وي بیا ارمان نه پوره کیږي بیا برکت او خیر پکې نه وي بیا د الله رحمت نه وي پکې بیا به امدو ته ورپاتې وي ته به هم دغه وسایل به او په دغه مشکلاتو او دغه لړلو خلکو سره به لتاړي د خلک غره ته ځي په غره کې الته یو غار کې نه نوځي نو ورسره ډوډۍ شته نو ورسره وبشته د ډېر مودې لپاره نو ورسره سکیورټي پیردار شته نو ورسره د ارتباط وسایل شته نه په ټولنه کې بیرته یو څوک داسې لري چې د دوی پښتنه وکي یو څور تر اورسي که د ورځې نه د شپې ورته راوړي هیڅ شي نشته د شان حکایت به قرآن کوي نه خود ایمان دولت ور سره تر ټولو عظیمه هستی ده او نو غواړي چې د ایمان دولت دی له لاسه ورکړي غار ته را رسیږي چې غار ته را رسیږي نو ګوري دلته رب العالمین په دوی باندې داسې یو رحم کوي چې د هر څه نه بیغمه کوي چې غار ته کله دوی را ورسیږي په غار کې کینې دمه جوړ کې الله خوب ور باندې مسلط کی چې الله تعالی خوب ور باندې مسلط کی دا خلک ویده شي د ویده انسان نه وبو ته ضرورت وي نه ډوډۍ ته ضرورت وي نه جامو ته ضرورت وي نه ویره ورکی وي ځکه چې انسان ویښ وي نو هر حالت کې د دا توقع چې اوس به څوک رب سره شي اوس به څوک تعقیب کی اوس به چا شیطانی کړی وي اوس به فوزونه رب سره ورسیږي اوس به دا چل وشي یا اندېښنه وي چې الته به څه چل شوی کورنۍ سره به څه چل شوی ورونو سره به څه چل شوی مور پلار باندې به څه تیر شوی په کلیو پټیو دکانو تجارت دې سره به څه چل شوی الله تعالی دې هر څه نه بیغم کړ په داسې یو وسیله باندې چې بالکل مادي وسیله ده نه الله تعالی ویده کړل چې ویده یې کړل نو بیا نه ډوډۍ ته ضرورت و نه خوراک ته ضرورت و نه اندېښنې ته ضرورت و نه چرت وهلو ته ضرورت و نه ډار ورکې و نه پیرې ته ضرورت و چې په خپل ځان دی وویریږي او رب العالمین د دوی د غار په خوله کې هغه د دوی ملګری سپی ور سره هلته داسې مقرر کې شپم د غار په خوله کې پروت و او کې زناور ګیدړ زمری یو بل غرنۍ حیوان او غواړي چې راشي دوی باندې وحمله وکړي یا څه خطر ورسي خو چې د غار په خوله کې به بر سپی ګوري چې پروت ده وکلبهم باسط ذراعيه بالوصيد د دروازې په خوله کې پړاخ پروت دی لاسونه مخامخ لګولې دي سم د پیری په حالت کې نو غرني حیوانات هم ورته نشو رانږدې کېدل خو په غره کې او په غار کې طبیعي ده چې په دوی باندې به ژمې راته په دوی باندې به منې راته په دوی باندې به د بارانونو وختونه راتله په دوی باندې به د واورو وختونه راتله څونغه سرزمین داسې ده چې یخ دی غالبا چې د نننۍ ترکیه په دې سیمه کې ده نو رب العالمین دی هغه د پاره د ګرمۍ بندوبست داسې وکړ چې د دوی ترڅنګ د لمر شعاب رب العالمین د دوی ترڅنګ داسې تیرول چې په دوی نه لګيږي خو تودوخه دوی ته ورزي لمر بچ راخوته داسې به د دوی ته د څنګونو تیرېده چې تودوخه به دوی ته ورتله خو خپل د لمر وړانګه به په دوی نه لګیده ځکه چې په ګرمۍ کې وړي کې هډیر وګدي ورځي وي او په دغه وګدو ورځو کې کدوې سره مرته پراته وي اسنه چې دوی راویښ شي د لمر دی وجنه د ګرمۍ دی وجنه اوس وزيږي راویښ شي چې راویښ شي بیا به د هغه اضطراب سره مخ وي الته په ټولنه کې بدلون نه راغلی دلته به دوی څل لاسه کیږي نه د پاتشاه ویره به بیا په ذهن باندې مسلط وي نو بیا به ناکرار ژوند تیری نو رب العالمین د دوی لپاره د تودوخه بندوبست داسې وکړ چې لمر به ترڅنګ تیرېده خو ورنږدې کېده به نه چې په دوی د راشي نو هغه مطلوب اندازه تودوخه او مطلوب اندازه رڼا دا به دوی ته ورتله خو لمر به راویښول نه او د دې لپاره چې په یو اړخ باندې پراته وي چې صحي تکلیف ورته پیدا نشي پخته ماته نشي پوسته کې شین نشي بدني تکلیف ورته ونه رسي الله فرمایي چې ما بدو اړه ولر اړه ول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال خو چپ طرف ته به مې اړول را اړول ویښېدل به نه په همدې خوب کې سړی ستومان شي په بل اړخ راوړي راحت به تمام شي په دایو اړخ باندې خوب کې سړی لږ ستومان شي یا تکلیف شي یا ډول تنگ شي بیا چې دا بل اړخ باندې واوري لکه نوې چې بیا له سره ویده شوی د خوب نه نوې خوند او نوې کیف واخلي نو د خوب د خوند به پوره اماغه سي مکمل ورسېده خو راوي کېدل بنه درې سوه او څو کاله په دوی باندې تیر شو د هغه نه ورسته دوی الله راویخ کړل چې کله رب العالمین راویخ کړل دوی خپل حالت ته وکتل ګوري چې څه د خوب دی د کېدو علامه ور باندې شته نو بیا خپل منځو کې ویل چې موږ څونه مو د ویل شوی یو ویل چې موږ یو ورځ به ویل شوی یو چا ویل چې نیمه ورځ به کېدې شوی د شوی دا درې سوه نه کاله یا درې سوه کاله دا په دوی باندې داسې تیر شوي و چې دوی اصلا د خوب او د دې خوب دومره اوږدوالی احساس کړی نه و چا یوه ورځ ګاڼه او چا نیمه ورځ نو بیا په دې کې سره اختلاف شو چا ویل لږ پاتې یو چا ویل ډېره موده ویده پاتې بیا خلک خپل منځ کې چې دا بیخي د دې ضرورت نه چې موږ په دې کې سر وخوږو لږ د کډیر د بس د څه مګر ځای د ژوند غم وکوي د بندوبس غم وکوي نه پیسې در سره دی یو کس ولېږي چې بازار نه ډوډۍ راوړي وګوري چې پاکه ډوډۍ راوړي حرام نه وي مردار نه وي شک شبهه سره نه وي د کم ټولي چې روزي حرام وي دغه په کار کې الله خیر نه ورچي د کم جماعت د کم تنظیم چې روزي له حلال نه وي روزي مشبوه او مشکوک وي الله دغه په افرادو کې خیر نه ورچي دغه ذهنونه کې رب العالمین هدایت نه ورچي لکه په بل حدیث شریف کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چا حکایت کوي رجل يطيل السفر اغبر اشعث یو څوک به وي چې وګده وګده سفرونه وکوي د الله په لار کې ګرد وهلې وي شړل پړل وي وختان وي یو په بل په تاو پیچ وي ګمنځ کړي به نه وي سفرونه به وګده وګده کوي او لاس به پورته کړی الله الله به وایي یا الله دا سوال می قبول کړي یا الله دا سوال می قبول کړي یا الله دا مشکل می حل کړي الله دا مشکل می حل کړي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مطعمه حرام خوراک به له حرام وي د دې سړي ومشربه حرام څښاک به له حرام وي وغذي بالحرام او د بدن به جوړ شوی تغذیه شوی په حرام باندې فانا یستجاب له نو څنګه به دعا قبول شي د هغه ټولي چې روزي له حرام ده د هغه ټولي چې تنخوا له حرام ده د هغه ټولي چې لباس له حرام ده د هغه ټولي چې څښاک له حرام ده څنګه به دعا قبول شي دعا خو به د هغه چا قبليږي چې لباس پاک وي روزي یې پاکه وي څښاک یې پاک وي د ژوند طریقه یې پاکه وي د پاکو خلکو سره اوسېږي نو ورته وایي تاسو یو کس ولېږئ د پیسې واخلئ او بازار ته یې ولېږئ چې هلته پاک طعام راوړي پاک طعام چې هم حلال وي او هم پاک وي له شک او شبهو نه وتلی چې بازار ته ځي په بازار کې چې دا پیسې وړاندې کوي خلکو ته دکاندارانو ته دوکاندار چې پیسو باندې تاریخ ګوري زړې نښې علامې ور باندې ګوري نو ګوري چې دا د 300 کلو مخکې سکه ده وي دا د لکه مکړي چې خزانه مزانه مندلې وي نه دا خو د ما د خپل وطن پیسې دي ول د دې وطن پیسې دي کنه خو د قیانوس جوړ کړي د مغه سکه ده په بني وي د قیانوس سره خو درې سو کال مخکې تیر شوی نو بیا چې حالات ګوري چې هرڅه بدل بدل دي او خلک په دې وخت کې بیا مؤمنان شوي دي دعوتګرانو دعوت کړی د دوی په تېښته کې الله برکت اچولی د دوی چې کوم ارمان دی الله تعالی د بل چا په لاس باندې هغه پوره کړی دی نو خلاصه ده چې خلک په باندې خبرېږي او خلک بیا د دوی د اکرام او د عزت لپاره او د دوی د حقیقت د پیژندلو لپاره ډلې ډلې د پادشاه او د وزیرانو په حضور باندې هغه راځي د دوی د غار خلې ته د هغه خلکو د اکرام او د عزت لپاره راځي د هغه خلکو د استقبال لپاره راځي چې یو وخت په شپه کې تختیدل د ایمان په سره له چا سره جوړه ونه کوله خو اوس ټول نظام او حکومت د دوی استقبال ته راځي الله یې عزت وکاو ورونو دا کوم آیتونه چې د سورته کهف ما د تاسو په خدمت کې تلاوت کړ د 14 نه تر 14 آیت پورې رب العالمین په دې آیتونو کې د امدغه خلکو کیسه بیانوي او دا په دې خاطر بیانوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مکه مکرمه کې او د هغه اصحابو ته چې د مظلومیت محرومیت د وهلو تکولو د شړلو تهدیدولو په حالت کې و او ته اطمینان ورکي چې که تاسو د غره لار هم ونیسئ که تاسو د غارونو لار هم ونیسئ که تاسو د تیښت لار هم ونیسئ خو چې د ایمان دولت له لاسه ورنه کړي له خپل مبادی او له خپل افکار او له خپل عقاید نه و نه وړي عاقبت به انجام به بیا هم د تاسو په ګټه باندې دا پاتراهي دا نظامونه دا لخکري دا پوزونه دا زندانونه دا قوانین دا به بیا هیڅ نه وي خلک به د تاسو پیغام اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او اصحاب کرام ته الله تعالی یو مثال وړاندې کوي ورته چې ګوري تاسو خو ډیر یاستئ فقط وکسان و چا سره جوړه ونه کوله په جاهلی محیط کې ونه وسېدل د باطل سره په یو ځای کې په یو قانون باندې راضي نشول مقاومت ورسره نشو کولای د تیښت لارې غوړه کړه خو دغه تیخت رب العالمین ته دومره محترمه و دغه د طاغوت سره نه جوړېدل دغه په کفري نظام کې نه وسېدل دا د دوی قانون د دوی عقیده د دوی فکر د دوی فرهنګ د دوی تعلیم او تربیه د دوی د ژوند بڼه د دوی اصول دا نه منل رب العالمین ته دونه محترم او معزز و چې الله په قران کې را نازل کړو د قیامت تر ورځې پورې به دا لوستل کیږي او د خلکو لپاره به د ایمان یو سرمشق وي د ایمان یو نمونه به وي الله تعالی د دې قصې په توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم او اصحاب کرامو ته دا اطمینان ورکه چې ګوري که تاسو د ایمان لار غوره کړئ ولو که د غره لار وي ولو که د غارونو لار وي د ځنګلونو لار وي په تور شپه کې د تیښت لار وي خو چې د طاغوت سره جوړه ونه کوي د طاغوت په محیط کې ونه اوسېږي دغه قانون ونه مني دغه نظام ونه مني دغه اخلاق ونه مني ګډ مشترک حکومت ور سره جوړ نه کوي تر خپل څنګه پرې نه دی د دوی په څنګ کې ونه اوسي ائتلاف ور سره ونه کوي نو عاقبت او انجام به د تاسو او دغه سبم الله په سختۍ کې هم ساتي الله به له لګي هم ساتي له تند نه هم ساتي له ویر نه هم ساتي او پادشاهان او وزیران او کابینه به د تاسو د غار خلته د تاسو استقبال ترازي متوجه شوي دا یو اطمینان و چې الله تعالی په دغه آیتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورک او واقعا همداسې وشول هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې له خلکو نه په تیښته وتښتېد په توره شپه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره د مکې نه ووت د هجرت په نیت باندې او بیا لاړ په غار ثور کې پټ غار ته لاړ د مکې د خلکو سره جوړه ونه کړ قانون ور سره ونه مانه نظام ور سره ونه مانه د دوی اخلاق ور سره ونه منل دا ور سره ونه منل چې بس تاسو هم چلیږي موږ هم چلیږو پیسفول کو ایگزیسټنس فلسفه ور سره ونه منله یعنی مسالمه تامیزه به همي سولیزه همزیستی ته دې یې موږ دې یو ته ماته څه مو زه به تاسو څه نه وایم اته د مقیده چلیږي د مادم چلیږي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ونه منل ور سره لاړ غرت په غار کې پټ شو کافران په سوار غلل ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل خپل ملګری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا دي کافران راورسېدل خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ته خفه کېږه ما الله له موږ سره ده دوه په دوه دي هیڅ شی ورسره نشته پټ دي او بکر صدیق رضی الله وایي چې کافرانو خپل بخو ته کتل وي هم د غر خله به لیدل او موږ به پیدا کړی و پکې والله سترګې واخیستې موږ یې ونه لیدو نو هغه د غار والا سړی هغه د غار والا رسول هغه په شپه کې تختیدلې پیغمبر او ملګری هغه د مکه د فتح په ورځ باندې راځي او بیا د مکه مشران د مکه لویان د مکه رئیسان د قومونو رهبران خلق دا ورته راټولیږي او ټول په حرم کې د فرمان ته لاس پناه مرته ولاړو چې اوس باندې د موږ په حق کې څه فیصله کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ماذا تظنون اني فاعل بكم تاسو څه ګمان کوئ چې زه به نن تاسو سره څه کوم نو هغه پرونی ظالمان هغه پرون چې په دبسه به ګرځیدل او د سلو وخانو جایزه به په اعلانوله چې کچا مړ ژوندې په لاس را کړه تسل وخان ورکو هغه ټول ورته په تملق باندې ټول ورته په چاپړوسی په حالت کې دی امیدواري په حالت کې ورته وایي اخ کریم و ابن اخ کریم ته خو د منګ ډېر عزتمن ډېر مهربان ورور او د منګ ډېر عزتمن مهربان وراره خپلار دی لا عزتمن سړی وو خپلار دی لا مهربان وو پښتانه هم چې چاته دعا کوي ورته په خپلار دی لا رحمت شه اخ کریم و ابن اخ کریم ته خو د منګه خب محترم معزز او مهربانه وروره او مهربان وراره د منګه پلار د ملا مهربان و ګوري د غرونو په لار کې برکت د خو چې صبر در سره وي ایمان در سره وي په زر خو ورخ باندې تیر نه وځي په رڼاګانو باندې تیر نه وځي په تنظیمونو باندې تیر نه وځي په جبهو په ټوپکو باندې تیر نه وځي په منصبونو په وزارتونو په دنیاوي وسایلو موټرو په ډارسانو په دې باندې تیر نه وځي دا ټول پاتې کیږي دا موږ ارڅ ولیدل دا ټول ته پاتې شول دا څه کشو پښو یو وخت د دې تنظیمونو او د دې متحاربو ډلو په خپل منځو کې چې بس د هر چا بیل بیل نظام او بیل پاچاهي بیل طریقه و خو دا ارڅ ته پاتې شو اوس په ډلې ډول ولاړ دي د کفر په صف کې ولاړ دي الله په دنیا کې سزا ورکړه ولی دوی د ایمان په سر خلک سره جوړه وکوله د غارونو لارې پرې خو ده د قصرونو لارې ونیوله د لوګي او د صبر لار او د توکل او د ایمان د حفاظت لار پرې خو ده د ډالرو د جوړولو لار ونیوله الله په دنیا کې ذلیل کړ نه واک خپل ده نه خبره خپل ده نه نظام خپل ده نه قانون خپل ده نه به اجازه خوریدل شي نه چاته ویل شي چې بمبار مکوه نه چاته ویل شي چې دا دی ولې مړک بس د میاشتې په اخر کې خپل ډالر دی اخلي نور چې په وطن په مسلمانانو په ناموس په ایمان په غیرت په اسلام په عقیده چې ارڅ کی دوی هیڅ نه بس ځان غلې کړي خپل ډالر جوړوي او خارج ته صادروي اولادونه هم بیلار شو خزې هم بیلار شو لونې هم بیلار شو په خپل هم بیلار شو یو یو دړېګيري وخت داسې سوان کړی دی چې بيخي سړی دا ګمان نه راځي چې دا به غپرونه مجاهد چې غټ پکول به په سر او تر نامو پورې به ګیره دا الله په دنیا کې دوی ته ذلت ورکړ ولې د ایمان په سره خلکو سره جوړه وکول د سنگر لارې پرې خو ده د غار لارې پرې خو ده خو اصحاب کهف چې د غار لار ټینګ کړ په عزم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د غار لار ټینګ کړ په عزم باندې الله عزت ورک دین الله د دنیا هر ګوټ ته ورساو نو موږ تاسو دې ته ضرورت لرو چې د اصحاب کهف رضی الله عنهم دی هغه په ژوند باندې ځان پوکو او دی هغه په پله باندې پل کېږدو رب العالمین فرمایي د دوی په باره کې نحن نقص عليك نبأهم بالحق زه بیانوم تاته د اصحاب کهف قصه په حق باندې دي کې هیڅ شک نشته دا کوم روایت چې زه درته وایم همدغه سم دی د اسرایلیاتو پسې به نه ګرځي انهم فتیه دوی یو ډله وو ځوانان وو یو ډله ځوانان و څه ډول ځوانانو امنو دوی ایمان راوړی و خو ایمان په څه شي و ایمان په دیموکراسي نه و ایمان په حقوق بشر نه و ایمان په ډالرو نه و ایمان په بین المللي ټولنه نه و ایمان په ایساف باندې نه و ایمان په ملل متحد باندې نه و ایمان د امنیت په شورا باندې نه و ایمان په اساسي قانون باندې نه و آمنو بربهم په خپل رب باندې ایمان ولې دوی د دوی ایمان و په خپل رب باندې په خپل رب ایمان راوړی نو چې په خپل رب ایمان راوړی او الله څور سره وکړم وزدناهم هدا او دوی ته ما ور زیات کړی و هدایت الهام مې ورچولای و د دوی ذهنونو ته د دوی زړونو ته چې دغه لار ونیسي په دې لار کې خیر ده چې دې لار نه ونه وځي دا لاره مې ورته روښانه کړې وه د دې لارې ښودنه مې ورته کړې وه په دې لاره د ټینګ پاتې کېدلو الهام مې ورته کړی و وربطنا على قلوبهم الله فرمای چې کله دوی دا لاره اختیار کړه سره دې دې چې دا د مشکلاتو د تکلیفونو د ویرې د لوږې د اضطراب لاره وه خو ما د دوی زړونه ټینګ کړل وربطنا على قلوبهم د دوی زړونه مې محکم کړل چې زړونه متزلزل نشي زړه نازړه نشي چې دا کار وسوکو کې ونه کو دي کې بغټ وي کبه تاوان وي په دې لار اوس هدف ته ورسېږو کبه ونه رسېږو نه الله وي ما زړونه ور محکم کړل اذ قامو په هغه وخت کې چې کله دوی قیام وکړ چې قیام یې وکړ ما یې زړونه ور محکم کړل ښه چې کله دوی قیام وکړ د قیام والا و د دوی عقیده څه شی و شعار څه شی و مقصد او مطلب او دعوه څه شی و غوښتل څه د څه لپاره قیام وکړ حکومت غوښته نظام غوښته ائتلاف غوښته وزارت او منصب غوښته قومنداني او پوز غوښته تنخوا او ډالر غوښته څه شي غوښتل دعوا یې څه شي وه دعوا د دوی دا و ربنا رب السماوات والارض د موږ رب د موږ خالق او د موږ مالک هغه دی چې هم په اسمانونو کې رب دی هم په ځمکه کې رب دی هم د اسمانونو رب دی هم د زمکه رب چې د اسمانونو رب هم دی ده او د زمکه رب هم دی ده نو قانون ولې بل چا ومنو طریقه ولې بل چا ومنو شریعت او نظام ولې بل چا ومنو باید همدغه ومنو چې اسمان کې هم دی رب ده پزمکه کې هم هم د رب ده په اسمان کې هم هم د الٰه ده په ځمکه کې هم د الٰه ده د اسمانونو د کهکشانونو خالق او مالک هم دی ده د ځمکې او د سمندرونو د غرونو د حیواناتو د انس جان او د ټول مخلوق د ټول کون مالک هم دی ده چې مالک دی د عبادت د بل چاولې وکم قانون د بل چاولې ومنم جوړ کړی هر څه د دي جوړ کړي هر څه د دي او فرمان او طریقه به کې بل چا ومنو دا نو کوم عقل ده دا د دوی دعوه چې دای مالک دم دای خالق دم دای رب دم دم منو د بل چا پکې نه منو یا به دم د چلیږي او یا به خلکو ته د لار او د خار او د کله د وطن په دې موږ به د غرونو لار نیسو جوړه چا سره پکې نه کوو دا څنګه کوو چې نیمه د تانی مده ما بس دواړه به پکې چلیږو لن ندعو من دونه الها هرگز هیڅ کله به منګه ونه بل بل اله لن لن په عربی کې درې مفهومه افاده کوي یعنی درې معناوي دي لن یو معنا په دې کې د نفي پرته ده یعنی او به نه منو نفي کې ده نه د نوالي معنا پکې ده دویم پکې د تاکید معنا ده چې یعنی هیڅ کله به ونه منو په قطعي ډول به ونه منو او دریم پکې د تأبید معنا ده تأبید د ته وایي چې ابدا یعنی د تل لپاره به ونه منو داسې نه چې تر وخته به سخت یو وروسته به بیا سست شو د ډالرو ناوره باندې را خوشي شي بیا به سست شو نه لن ندعو په قطعي ډول هیڅ کله د تل د پاره به ونبلو موږ بل اله د بل اله قانون د بل اله طریقه د بل اله نظام د بل اله عقیده دا نه منو د بل اله لخوانه ټاکل شوی معیارونه دا نه منو او کم کله دا کار وک کم د بل چا سره خبره جوړ کړه د بل چا طریقه و منله د بل چا سره ائتلاف په وک د بل چا سره جوړ جاړای وک د بل چا په قالب کې ځان وګرځاو یا په خپل قالب کې بل څوک د ځان سره شریک کړل لقد قلنا اذا شططا نو بیا به موږ په هغه وخت کې داسې یو خبره وي ونا وینا او یو تګلار غوړه کړی چې هغه بل حدود نه وتلی به چوکاټ حد نه به تجاوز کړی یعنی بلار شوی به بیا موږ د بل چا سره که خبره ومنله نو بیا به موږ بلار شوی یو بیا به موږ گمراه یو په هغه حدود کې به دینه نه نه ان شاء الله راته ټاکلی معنا دا چې هر هغه څوک چې د الله د قانون ترڅنګ بل قانون هم مني د الله د نظام ترڅنګ بل نظام هم مني د الله د فیصله ترڅنګ بل فیصله هم مني دا په باطل باندې دا په سم نه بیا ورسته د خلک دغه د اصحاب کهف ډله دوی یوازې د تېښتې لاره نه غوره کوي د دوی په عقیده کې یوازې تېښته نه ده د دوی په عقیده کې دا تېښته ده خو د یو دعوت لپاره د یو دعوت د خورولو لپاره د یو پیغام د ساتلو د پیغام د پاللو لپاره دغه پیغام نه د خپل ژوندۍ د قربانولو لپاره او بیا دوی د خپل قوم سره د خپل ولس سره همدردي هم لري زړه سوی ور باندې لري او د خپل قوم ته وایي چې د موږ قوم ول موږ سره د دلیل په ژبه نه غږیږي چې زور را سره استعمالي د زندانونو د وهل ټکول شړل وژل دا ولې کې خو د دلیل په ژبه د را سره وغږیږي کم پړه کړ د منګ به ومني که منګ پړه کړو نو دی په حق باندې دلیل ته ولې نه کینی په منطق ولې نه را سره غږیږي چې د زندانونو د تانګونو د توپونو د بمونو د تهدیدونو او د عسکري ائتلافونو او د دنیا د ظالمانو جابرانو د راټولولو د لارې نیولې ولې د دلیل خبره نه کوي دوی فرمای هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهه دا د من قوم دا د من قوم دی چې د الله نه پرته نور الهان نیولي د الله د قانون نه پرته نور قوانین نیولي د الله د نظام نه پرته په نور نظامونو باندې سره راټول شوی دي د الله د اوامرو نه خلاف د بل چا په اوامرو د بل چا په نواهیو باندې چلیږي بل څوک ورته وایي دا وکوه دا یې کوي که څه هم هغه کول د الله د حکم مخالف وي هؤلاء قومنا دا د من قوم دی اتخذوا دوی نیولې دي من دونه آلهه غیر د الله نه نور الهان د بل چا په لار روان دي د بل چا قانون مني د بل چا تعظیم کوي د بل چا درناوی کوي د الله سپکاوی کوي د الله د دین سپکاوی کوي خو د بشر په لاس دی جوړ شوی د طاغوت په لاس دی جوړ شوی نظام او قانون او عقیده درناوی کوي هغه خلکو ته خبري هغه ته خلک را بلی او د الله د قانون نه خلک اړوي او منصرف کوي غافل کوي بل خواته بیایي لولا ياتون عليهم بسلطان بين ولې دوی نه راوړي د دغه خپل نظریه او عقیده لپاره داسې دلایل چې هغه سلطان او قوت ولري په قانع کولو د زړونو او نفسونو باندې داسې دلایل دوی راوړي چې د منګه په نفس باندې د منګه په عقل باندې هغه هغه دلایل مستوري شي هغه په منګه باندې غالب شي منګه ورته تسلیم شو کله تسلیمي لار لمنګه غواړي خو دلیل راوړي منګه یو منو کړ دلیل ولې نه راوړي تو بم تان بارود زندان دره باندې مسلطه رادیو تلویزیون اخبار پوهنتون نصاب د موږ د ګمراه کولو لپاره له بل ځای راواردوي په زور را باندې تپي په زور را باندې عملي کوي خو دلیل ته دي کینی په دلیل باندې قانع کړو نو سمه ده لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولید په دغه خپل الهه او چې دوی نیولې دي په د خپل معبودانو چې دوی نیولې دي په د خپل عقیدوي او فکری مراجع او چې دوی نیولې دي ور باندې قانې دي د هغه د حقانیت لپاره د دلیل لاره ولنې چې سوټي لاره نیسي دلیل طریقې نه دلیل موږ سره وایي واضح دلیل دی وای موږ به خپل دلیل ورته وای دوی به خپل دلیل وای راټول دي شي دا نن ګوري چې څوک د دوی سره د دلیل خبره ورسره کوي د رادیوګان هم موږ تاسو اورو کله د غلامي رادیو ده کله امریکا رادیو ده کله بي بي سي رادیو ده کله نور محلي رادیوګان چې څوک خبر ورسره په کوم موضوع کې وکړي لک دلیل بازی ورسره وکړي یا په یو مسلمه عقیده په یو مسلم اسلامي شی باندې په یو مسلمه اسلامي موضوع باندې ته خبره ور سره کوي دلیل ور سره وای نو اوله خو وای چې ټلیفون دې بند شو متاسفانه چې لیکه دې پرې شو همداسې کوي که نه کوي خپل دلیل بعد سره په ورځو ورځو په کلونو کلونو باندې وایي یو د باطل او د ولس د بلارې کولو د لپاره به یو ډرامه لس کاله مسلسل غزي د هر فرد د ټولنې د هر قشر د هر صنف لپاره به علایده په هغه کې یو تګلار یو قالب جوړوي خو چې ته یو خبره وکړي چې در باندې پوښي چې خبر دې د دلیل مخالفه ده او یا ته داسې یو دلیل وایي چې کېدای شي خلک ور باندې قانع شي نو به ټق بند کې در باندې متاسفانه لیکه دې پرې شو دا یو او که بیا په قاچاقي ډول کومه نیمه خبره تیر هم کېده نه نو بیا چې دا تاسو شخصي نظر واوریدل شو تا به د عقیده خبره ورته کړي د قران آیت به ورته ویلي د پیغمبر حدیث به ورته ویلي د اسلام یو مسلم دلیل به ورته ویلي چې هغه په ټول امت پورې اړه لري په دین پورې به اړه لري دغه په حقیقت کې او په حقانیت کې به په قطعي ډول شک نه وي دی به د تا شخصي نظر وبولي او به د تا شخصي نظر واورېدل شو او د نور خلکو بیا نور نظرونه دي همداسې کوي که نه کوي موږ دلیل ته پرېږدي چې وایو نه پرېږدي که نه خپل دلایل شپه ورځ وایي وایي وایي خو موږ دلیل ویل ته نه پرېږدي قاچاقي چې یوه نیمه خبره ترې نه تېره کړو هغه هم بیا دستي بېرته په دې ته خپل شخصي نظر واوریدل شو او د نور خلکو بیا نو بل ډول نظرونه دي معنی دا چې دا یو داس شی چې بس د تا په ذهن کې راتیر شوی دی دا څه مسلمه خبره نه ده پرې د خلک خپل کارونو ته ته څه شته سره مناقشه کوي لولا یاتون علیهم بسلطان بین د دغه خپل معبودانو د حقانیت لپاره د دوی د عقاید او د دینونو د قوانینو او د طریقې د حقانیت د ثابتولو لپاره ولې دلایل نه راوړي واضح دلایل چې موږ ور باندې قانع کړي وی ولې له عقله له منطقه له دلیله تښتي دیموکراسي څنګه د ډېرو غورو کلی د دیموکراسي او د ازادۍ د ډېرو غورو کلی د دیموکراسي او د ازادۍ او د بیان د ازادۍ خو داوی ډېری کوي خو چې ځای راشي بیا یا د منګه لاین پرې شي او یا بیا عقیده راته شخصي نظر کی او دوی د خپل عقیده لپاره نیم ساعته پروګرامونه چلیږي ساعته کړل د امریکا رادیو نیم ساعت و چلیږي ساعته شو یو بي سي رادیو نیم ساعت و چلیږي ساعته شو نور یې په لسګونو په شلګونو په سلګونو رادیوګانې محلي اف ام وغیرہ نورې جوړې کړې په زرګونو ویب سایټونه په لسګونو تلویزیونونه د خپل دلیل د پاره یې خډیر ځایونه جوړ کړ خډیر وسایل په کار واچول خو د موږ چې څوک د دلیل سړی وي هغه اول راته ووجني که د وژلو نه بد شي نو بیا یې راته وتړي په زندانونو کې واچي په کول په سر ورخته کې خله په وتړي سترګې په وتړي غوګونو کې پومبه کې دي چې نه څه واوري نه څه وایي نه څه وویني ځکه د دلیل سره به دې من کنه او کله دین او لاسه ووزي نو به له وطن نفسي واخلي به له ټولنې نفسي فراری کی هغه به مجبور چې پټ ګرځي خو پرې دې د دلیل سره د دلیل ور سره وایا تاسو چې خپل دلیل وایي موږ هم دلیل ته پرېږدو ته د خپل دلیل لپاره رادیوګانې تلویزیونونه اخبارونه مجلې سټیلایټ پوهنتونونه نصابونه تعلیم او تربیه مکاتب انسټیټیوټ ټولنې ارڅ جوړوي او د ما چې یو فرد د دلیل خبره کوي وای تا شخصي دلیل واوریدل شو د نور خلکو بیا نور دلیلونه خبره تم نه پوهېږي په نیمایي کې بیا له موضوع نه ووتې وایي د موضوع له چوکاټه ووتې چې د ده په مزاج باندې خبره برابره نه وي د ده دلیل پرې رد کېږي بیا څه وایي د موضوع نه مو وځي د موضوع د چوکاټ نه مو وځي نن په دې موضوع باندې موږ نه غږیږو نن په بل موضوع غږیږو خامخا به د هغه ناوې تر برابرې چې هغه وبې د څرخته وایي تا وبه به خامخا هغه ناوې ته را برابروي چې د څرخ په باندې وچلېږي نه دا چې د تا څرخ ور باندې وچلېږي نو اصحاب کهف هم دي خلکو ته وایي چې تاسو ولې دلیل نه راوړئ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا څوک به ډیر ظالم له هغه چانه چې هغه په الله پورې دروغ تړي ځکه چې دغه د باطل خلق د کفار د کفارو ملګری دوی چې خپل پیغام خلکو ته وایي نو بیا داسې نه وایي چې دا کفري طریقه ده بس وی دام دی الله دین ده دا کوم چې موږ درته وایم دا اسلام ده کنه دا هم د شریعت لاره ده په دې نظام کې خو ډېر ملایان شته کنه په دې صف کې هم خشیخ الحدیثان شته نو معنا دا چې دا موږ ارڅ چې دا هم دی الله له لوري دي او دا سه حال چې دا دی الله له لوري نه دوی په الله پورې دروغ تړي نو څوک به وی ډیر ظالم دی هغه چانه چې په الله پورې دروغ تړي دا خپل باطله طریقه الله ته منسوبوي نو بیا د خپل ملګرو ته وایي وایي اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله کله چې تاسو دوی پرې دی د غره لاره د دشت لاره د تیخت لاره د غارونو لاره ونیسي د دوی د معبودان پرې دی خو یوازې الله پرې نه دی د الله طریقه پرې نه دی فاو الى الكهف پناه ویسه تاسو یو غره ته یو غار ته خچ غار ته پناوي سي په غار کې څه شي دي او چې غار ده تیاره ده ویره ده ډاګ ده غر ده شپه ده بې کسي ده بې وطني ده لریواله ده خو په امدې کې هم دوی په خپل ایمان دومره مطمئن دي چې دې حالت هم رحمت وایي څه وایي ينشر لكم پراخه بکی نشر بکی پراخه بکی موږ تاسو چې یو شی پراخو خوروي نو بیا څه ورته وایي نشر هم که ينشر لكم پراخه بکی په تاسو باندې د تاسو لپاره ربکم د تاسو رب من رحمته د خپل رحمتنا په دې غار کې به خپل رحمتونه در باندې پراخه کړي د جهاد او د مبارزې او د تکلیف په دې لار کې د شپې تیرول د دې الله له خوانه دی رحمت غني او دای باور د په دې لار کې الله موږ ناراضي کیږي او الله په دې لار باندې موږ باندې رحم کوي په دې نور لارو باندې رحم نه کوي را باندې ينشر لكم پراخه بکی الله تعالی تاسو ته ربکم د تاسو رب من رحمته د خپل رحمتنا ويهيئ لكم او تیار بکی د تاسو لپاره من امرکم د تاسو د دلاري چاره مرفقه هغه وسایل چې تاسو په باندې ژوند وکوي بس غمه به نه کوي چې په دې ته موږ خروڅه اغوندو بچ غار به تودو بچ شي پیره به څنګه کو خار ته به څه زرازو نه بس د ایمان دولت در سره خپل کوي نور کار الله برابروي ګوري ورونو تاسو ځوانان یاستئ تاسو د الله د لارې لپاره وتلی یاستئ د دین سره د عهد او پیمان د تړلو په مرحله کې یاستئ کوم هدف د ایمان ساتل وي نو که په غار کې میاسته لکه څنګه چې اصحاب کهف په غار کې وو الله د ټوله دنیا لپاره پیشوایان کړل رهبران مشران وزیران کابینه پاچاهان ولس د دربار تراغه سلامي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار کې پټ ول خپل قوم نه خو په خپل مبادی او هدف او په خپل عقیده په خپل نظریه باندې ټینګ پاتې شو امغه قریش په زرګونو زرګونو سلامي ته راټول شول او په مکه کې هغه بلال چې دوی به کشکاوه دباوه به او په سره غرمه کې به تیږي په خېټه ورته راړولې د احد احد ناره وهلې امغه بلال د کعبه سر ته وخوته او الته توحید چغه پورته کړه کوم هدف داوي نو بیا مبارک شه او کوم هدف د دین اخو ته بل څه وي نو بیا د تاوان په لار روان یاست خپل ګریوان کې د اوس نه سر خطه کوي زه د چې سبا شرمېږي لکه د پرونی چې و شرمېدل نن خپل لار سمه علی بصیرتن پرونو سترګو تعین کړي من پرون هم دغسې چیغې شعارونه وهل خو عهد و پیمان هم د ایمان سره قوي نه و د مصالح و کله چې د مصلحتونو د ایمان د تقاضا او ټکر راغی ایمان په غره او غار کې خوشې ک موږ په قصرونو ډالرو پسې لاړو نو یا الله په دنیا کې مو شرم او د آخرت عذاب خلافات نو ورونو ځوانان یاستئ زړه مې در باندې دردېږي د هدف لپاره راوتلی یاستئ د قربانۍ په نیت راوتلی یاستئ د دین د زده کړې په نیت راوتلی یاستئ خپل نیتونه سم کړئ خپل عقیده سم کړئ خپل لار او تګلار سم وپیژنئ او